تاسو خدمت کې د سو جمعونه د سورۃ الفاتحه متعلق خبره کیږي هر مسلمان هر مؤمن که هغه فرض موس کوي او که واجب کوي او که سنت کوي او که نوافل کوي او که عام تلاوت کوي نو هر مسلمان هر مؤمن یو ځل الله جل جلاله سره بلکې په مانځ کې په هر رکعات کې اقرار د غلامي کوي نو دا انسان الله جل جلاله حضور کې د دې خبرې اقرار کوي چې زستا غلام یم ستا بنده یم څنګه چې زه په دې زبان باندې وایم د قشان ته مې هغه نظریه او فکر پختا مضبوط یقیني محکم هغه مازور کې هم ده چې زه د رب العالمین جل جلاله غلام یم د الله جل جلاله د غلامی او د الله جل جلاله د بندگی یو تاثیر وی تاثیر یو اثر وی هغه دا چې کله یو بنده یو انسان د الله جل جلاله غلامی او د الله جل جلاله عبادت او بندگی شروع کی نو بیا د دې دنیا کې تاثیر دار چې د مخلوق د غلامی نه خدای خلاصي دا بالکل یقیني او تجربه شوه خبره څونه چې سړی خدای پاک ته نږدې کیږي څومره د رب العالمین جل جلاله غلامی کوي د مخلوق د بندگی د مخلوق د غلامی نه خدای خلاصي علامه اقبال وای مال اردو پر نه راځي ولا شعر مفهوم دا دی چې تا باندې یو سجده ګرانه ده دا یو سجده او که هزار سجدو نه بنی چات درکې نو که یو سړی د الله جل جلاله غلامی د هغه بندگی خپل کی زړه کې هم زبان باندې هم او خپل عمل کې هم وخی نو د دې په دنیا کې تاثیر دا ده چې دا انسان به الله د نور مخلوقات د غلامی نه خلاص کړي دې ته یو خصوصي رعب الله ورکړي یو دبدبه الله ورکړي چې بیا نور مخلوق دته هغه نږدې کېدلی اوس مونږه مانځ کې ایا کان عبدو وای ایا مونږه په دې اقرار کې سونا رښتونی او په دې اقرار کې مونږه د رب العالمین جل جلاله سره سونا صداقت دی داسې نه وي خدای مکه چې موږ په مانځه باندې ولاړ یو دروغ وایو وایو په مانځه کې یا که نعبد اقرار د دې کو چې ای الله او څه داسې نه وایي یا الله دون قرب دا د مخاطب صيغه استعمال اياک تعالی یعنی مطلب دا دی الله ته ما ته د هر څه نه نږدې یې ستا د قرب ستا د نږدېوالي هغه فکر او نظریه ما ته دونه چې بالکل زه ستا مشاهده کوم ګوره نه په سترګو باندې یا الله نو ځکه دا اقرار کوم ایاک نعبد چې اوس موږ په دې اقرار کې څونه رښتوني یو څونه پکې صداقت دی او داسې دی چې په مانځه ولاړ یو ایاک نعبد یو او حقیقت کې درو وایو د شیطان بندگی کو د خپل خواهشاتو بندگی کو هغه مخلوق اطاعت او بندگی کو چې هغه همیشه لپاره د الله جل جلاله په مخالفت او د پیغمبر علیه السلام مبارک په مخالفت باندې موږ حکم کوي دا شری چې اقرار کې موږ درو چي اوس د دې په صفت لګيږي چې زه په اقرار کې سونه رښتونه یم موږ عمل مخکې څومره موږ ژوندۍ د قران او سنت برابر تیریږي څونه موږ د الله او د الله د ښکلي ښایسته پیغمبر هغه اطاعت کوو بس مو خپل ګریوان ته سر ټیټ زه خپل ګریوان له سر ټیټ کما وګورم چې یاره څونه ما د الله او د الله د رسول غلامي او تابعداري کړې ده او څونه مې شیطان او څونه مې خپل خواهشاتو متابعت کړې ده که چېرته ما زندګي کې د الله او د الله د خپلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او بندګي وي نو بیا یقینا په ایا کنابود کې زه او تا او ټول مسلمانان ان شاء الله کامیاب او کله تخلو باندې ایا کنابود وایي مانځه کې یا کنعبد وي او زما عمل د الله د بندگی او د الله جل د غلامی خلافي یقینا بیا دروغ وي او بیا دروغ هم چا سره وي مخلوق سره نه وي الله سره وي او وایم په جماعت کې او مانځه کې څونه بهترین عبارت هم په دروغ باندې خراب عبادت سره وي بعض خلک غلط فهمي کې پریږدي عبادت دی لوی چې بس سجدي کو نفلونه کو فرض موږ کو بس دا عبادت نه عبادت سجده کول منس کول دا هم عبادت ده خدا ټول عبادت نه ده دا د عبادت الله د غلامي څخه حصہ ده وګوره تا تا خو سجدي لګې منځونه کې عبادت کې تلاوت کې ذکر کې د تا معاملات څنګه دي سونه د شریعت برابر دي سونه د قران او سنت برابر دي ستا په معاشري کې ژوندۍ د الله او د هغه د خپل پیغمبر تعلیمات برابر کړ خپل خواهش برابر کړ نو دا دین چې کوم دا اسلام او شریعت دا یو جامع نسخه ده د الله د غلامی دا منځونو نه روجو نه زکاتونو نه حجونو نه حرام حاصلول حرامو نه بچ کول بچ کېدل مسلمان سره څنګه ژوندۍ تیرې گاونډي سره به څنګه زندگی تیرې ټول یو جامع نسخه ده بس خلک غلط فهمي کې پری دي چې بس یا کنه عمل ټیک ته مونږ دی لوی عبادت ده نوافل دی لوی عبادت ده ذکر الله لوی عبادت ده خو لیکن ګور استاله روزمره 24 زندگی څنګه ده قران او سنت سره برابر ده پرې کې سره تر یا کنه عمل پر اقرار کې رښتونه هم تاسو مخ کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زندگی فرتره هغه پیغمبر علیه السلام د صحبت او د هغه د مجلس په برکت باندې هر سړي الله په حکم قربان هر څه مال ځان وقت خواهشات ټول د الله د حکم نه قربان د پیغمبر علیه السلام د صحبت په برکت حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یو سفر روان نو دشت او بیابان دا ګډي اوزي چې سړی باندې چې ولوي آراوي شپون هغه ته ویل چې دا یو غنه یا یو زمون لراک مونږ یې ذبح اشپون ولوي دا ګډي اوزه زما نه دي زه راعي شپون یم زه مالک نه یم فلهذا خرڅولو حق ماته نشته عبد الله بن عمر ورته وی دا خو ډیره خوند خبره ده اوس امتحان اخلي چې مالک خو دلته کې نشته کنه او ګډو روزو تعداد هم ډیر زیات ده کې رئیس تا مالک ته پته نه لګیږي یو ګډو روزو په موږ باندې خرڅه کا هغه پیسې روپې به په خپل جوب کې واچې ضرورت کې به ولګي الله اکبر هغه ورته وی که زما مالک نشته فاین الله الله خوشته نو الله چرته ده فاین الله الله چرته نو ګور ایا کنا عبد پیغمبر اسلام نو صحبت په برکت باندې دا هو په سړونو کې باقاعده د شریعت او د الله حکم دا سن نه نشته نو ته چې داغه په مقابل کې څوک نه پیژني چې نن غوا او میخې وزي شیدې کمې ورکړلې فلهذا نن لغونې اوبه پکې میکس کړه چې زموږ څونه خریداران دي هغه ټول له ورسېږي میکس والا شیدې په پچاس روپۍ دي او صحیح شیدې په اسې په نوي روپۍ دي الله دې فضل وکړي موږ مسلمانه دا حال دی الله اکبر کبیر نو اولونه ولوي امیر المؤمنین دا حکم کړی دا د مسلمانانو امیر عمر فاروق دا حکم کړی دا چې څوک به هم په شیدو کې اوبو نه ملاوت کوي اوبو به نه پکې اچي صفا ستر شیدې به خرڅي کنه هغه ولا وای دا مورته دا جنکی وای عمر فاروق وګنی ولا وی که امیر المؤمنین نشتا دا هغه پولیس او فوجي نشتا نو الله خوشته کنه دا امیر المؤمنین خدای خوشته خو ګوري کنه هغه زمونږ د عمل نظاره کوي هغه زمونږ د نه فرمانی ګوري کنه زنه پکې عربو کې یو سخت بد عادت هغه د شراب اسکلو شراب شراب دا هغه عادت چا به چې څونه ډیر شراب سکل هغه به ډیر عزتمن شخصیت څونه ډیر شراب چې چا سکل ابا دونه زیات عزتمن باقاعده په دې فخر کولو چې نن ما سلور ګلاس شراب سکلی دي سلور جام شراب سکلی دي یو شاعر وایي اذا مستبحت اربعا شد میزار میزری چې کله زه سلور هغه جام اوسکم نو میا ما کې دونه نشي چې دا صادر مې سره پس سکی د تکبر د وجه دا دا هو یو عادت دغه معاشري کې د څه عادت علماء لیکي کتابونو کې چې د شراب 200 نمونه 200 نمونه د سبا شراب تبع یو نوم اخیستل سبوع د بیګا شراب تبع غبوق وي کوم چې د انګور نه جوړ سو داغه بیل نوم د کجور نه جوړ سو داغه بیل نوم چې کوم سره به شات ګډو د هغې بېل نوم و کوم سره به چې سرکه ګډه وه د هغې شراب مستقل نوم و کوم سره به اوبه ګډې وې هغه مستقل نوم و کوم شراب چې پاخه شوي وو د هغې به خپل نوم و چې کوم به نه و پاخه نو دونه یو شراب سکل دی هغه د معاشرې یو ډېر اهم ضروري یو څیز و بلکې د شرافت او د فخر و او د هغو عادت عادت پرېښودل سخت کار و یو څوک سګرټ څکوي یا پان خوري یا نسواري وي نسواري نسوار نو هغه نسوار نشي پرېښودی سګرټ پان عادت لګېدلی او یا شراب خو دونه خطرناک دي زموږ د شریعت کتابونه لیکي چې دا لږ اوس کې یو ګوټ دا لږ ډېر له دعوت ورکوي په دې مړېږي نه سړی شراب دونه بیکاره څیز ده دا چې څونه سکې تونه مخکې دعوت ورکې یو ګوټ ته اوس کل او مړېږي نه اوس وایي یاره دوه ګوټه سکه چې دوه اوس کې به وایي درې مرزا غالب یو شعر دی هغه وایي وې دا چوټتې نه هي وې دا مانه پاتې کېږي نه په خوله مې لګېدلی یې کافر کسې لفظ وې دا کافر زما خوله باندې لګېدلی پاتې دا چړا کېږي یو کې کتابونه لیکي 1922 کې یورپ خلکو شراب باندې پابندي ولګولې امریکا او دا کوم یو فلم مالک چې د امریکا د پکې کنه د پکې خدای یو فلم مالک امریکای یو کې دا کوشش کړي چې شراب بند ځکه دا هغه ډیر خطرناک مضر اثرات د معاشري کې کتل حدیثات ډیرو هغه قانون نافذ کی اسمبلی کی چې شراب بند اوس د بندیدلو دوه طریقې کوم د قانون نافذولو علی ادارې دي اب لګي څوک شراب ونس کی کوم چې پولیس وي اب ګرځيږي څوک شراب ونس کی نو یورپین ممالک کې خلکو شراب د پولیسو مخ کې د قانون قانون نافذ ادارو مخ کې شراب سکل پرې خور خو لیکي اوس د شریعت حسن درته خیم کلا او خایست نو هغه د چې چلو کې چکورونو کې بټري جوړې کړې کورونو کې به جوړ د پولیسو مخ کې د قانون نافذ ادارو مخ کې چا شراب نسکل خو لیکن کورونو کې بټیانې جوړ کړل هغه په فکر کار نه وشو هغه په دماغ باندې کار نه وشو نه وشو او کوم چې مخ کې کارخانو کې جوړېدل کمپنیانو کې هغه بس سترو کړ دغه کورونو کې جوړول نور خلک خراب کړ اخیر یورفر مالک دا وړي چې بس ازادي اسکی څوک اسکی نه شراب ما تاسو خدمت کې عرض وکړو د عربو یو عادت او عادت پیغمبر اسلام مبارک چې کوم معاشره نه راغله هغه معاشره کې شراب سکل دا د زندگی او لازمی سیز شراب څنګه حرام شو پیغمبر اسلام مبارک څنګه زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت چې انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې او د نبوت نه بعد د وړوکو ګناهونو نه هم او د سترو ګناهونو نه هم دا معصوم دي معصوم پیغمبر اسلام په ټوله ژوندۍ کې ور نږدې شوی نه ولیکن عرب مسکل د غزوی احد تر وخت پورې صحابه کرام لم اجازه ته حکم د حرمت نه ورکړ چې حرام دی البته وقتی ته سره د صحابه د عرب په دې فکر باندې کار شوی يسألونك عن الخمر والميسر قل فائدې یې هم شته خلکو لپاره خو لیکن اسمهما اکبر من نفعهما فکر جوړ شو هو ګناه پکې ډېره ده فائدې هم شته پکې خو لیکن هغه خاطر منفي خبره هغه چې کوم د ګناه پکې زیات ده سنا سره صحابه نفرت و نه راغی یو خدا خو ګناه ولا شي څه زمانہ تیر شو بیا حکم راغی لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى تاسو مانځه له منځ دي کې کې د سال کې تاسو نه شکل نو پته ولګي د صحابه ته چې نشي په حالت کې دا موږ کول ټیک نه دي حرام دي ناجایز دي لا تقربوا الصلاه وانتم سکا اخر کې چې د صحابه په فکر باندې کار او شو او شو راو په ځین کې نفرت پرې وته په بعد کې الله تعالی حکم نازل کړ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان دا مردار دی مردار دا کتاب سو جامع سره ولګي مونږ مونږ کیږي که بدن سره مونږ لګيږي مونږ مونږ کیږي دا مردار دی مردار دا او دسمات په شان مردار دی رجس دی او الله د عمل د شیطان نه فاجتنبوه نه پډډه شي او که تاسو له شراب نه پډډه شي لعلکم تفلحون یقینا تاسو فلاح یافته قوم ګرځئ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ارشاد مبارک هغه وای زوی د خپل ناسکه پلار ابو طلحه په کور کې ناس وو او میلمانه راغلي وو په هغو باندې ما شراب څکول ساقي وم د شراب او مجلس د صحابه اواز وش الا ان الخمر قد حرمت اعلان وش چې خبردار یو خبره واوري شراب حرام کړی شو دی فرمائی، په دې مجلس کې بعضې صحابه کرام داسې وو، دا پیاله نه ده، پیاله د شرابو، جام د شرابو، دا یې دې ځای ته رسېدلی و، شونډو له، خو چې دا اواز یې واورېدل، کېښودل، کېښودل. باقاعده چا کورونو کې چې شراب و، هغه یې واړول، درې ورځې مدینې منورې ګلوی کې شراب داسې بهېدل، لکه اوبه. چا کورونو کې شراب دا یو نه ویل چې دا به خرڅ کو پیسې به ورمانه وګټو په کافرانو به خرڅ کو نو نه دی الله حکم راغی دی الله حکم ته هغه خپل سر کې خودل دل او جان سره منل ټول صحابه ته یو حتی مدینه منوره ګری داسې غوډې پړې باران وشو هغه سره غوړواله لا وګوري زموږ شریعت جامع ده په فکر باندې هم کار شي انفرادي اصلاح وشول خو لیکن بیا سوسایټي د معاشري لپاره هم قوانين وسوسول ځکه د فرد د یو فرد یو قانون وي او د سوسایټي او معاشري لپاره بل قانون وي قانون دار دی که څوک شراب اوس کې هغه نه جامعه سوسايټي معاشره خرابېږي هغه کس نه به برملا بر سر عام اتیا کوړي ور کوي که یو طرف ته پدې افراد په اصلاح باندې کوشش کیږي نو هغه طرف ته شریعت د جامعې د سوسايټي د معاشري د اصلاح لپاره یو کوشش جز لازم بولي هر تکلیف د ایا کلام دو د الله جل جلاله غلامی اقرار چې کله د الله حکم راځي هغه په مقابل کې خپل خواهشات د زړه تقاضاګانې دا پر خودل بس په الله حکم ته سر ټټول د صحابه د کامیابی یو راز سر دا وراز چې صحابه کرامو د الله حکم په هر آن په هر وخت کې خوشالتیا غم څنګه حالت هغه ته سر ټیټ کړو منلې وو خپل خواهشات شاته پریښو نن موږ ور باندې فخر کو بلکې کافران هم دا هونه پیدا دي دا هونه ژوندۍ طرز نه الله جل عمل کو توفیق راکړي الله دې موږ ته نصیب علامات وکړي وصلی الله تعالی علیه خلقی محمد وعلى